بسم الله الرحمن الرحیم کتاب صلاة التراویح د مخکی روایاتو کی د رجوع احکام دای ذکر کړل ورپسې چې کوم ځان له مستقل کتاب را روان دی بحث را روان دی هغه کتاب البيوع دی نو تر د کتاب البيوع پوری د لین دین د معاملاتو پوری د رجوع د دی احکام ذکر کولو نه بعد اوس درې مسائل کم چې متعلقات د رمضان دي چې د رمضان د میاشتې سره تعلق دی نو هغه ذکر کړي دا تراویح دی دا ليله القدر دی او اعتکاف دی دا درې مسلې تر د کتاب البيوع پوری د رمضان متعلقات ذکر کړي صلات التراویح د دې چې کوم په احادیثو کې نوم راځي تراویح بعد کې مشهور شوی دی په حدیث کې چې د دې کوم نوم راځي نو هغه د قیام رمضان د دیوجه امام بخاری ډومبني باب کې باب فضل من قام رمضان د دې چې کوم د حدیث مطابق نوم دی نو هغه ته وی قیام رمضان او رمضان ته نسبت د دې وجه نه کیږي چې دا یو خاص عبادت ته یو خاص قیام دی منځ دی چې د رمضان په میاش کې ادا کیږي بعد کې د دې نوم تراویح مشهور شوی دی خه اګر چې دا اومغه د صحابه کرامو په دور کې خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې یا په روایتو کې چې کوم لفظ راځي نو هغه قیام رمضان دی بل چې کوم عبادت ته چې هغه ته تهجد وي د دې د پاره چې کوم په حدیث کې لفظ استعمال شوی دی نو هغه دی قیام الليل قیام الليل یعنی د شپې عبادت د قیام الليل د پاره چې کوم نوم بعد کې هغه مشهور شوی دی نو هغه تهجد دی او دا دو ځان لزان له اصطلاحات دي دا ائمه او اربعو په نسبانی دا ځان لا دوا مستقل عبادت دي تراویح هغه دي چې په رمضان کې خلک د ماسختن د منځ نه متصل بعد دا عبادت کوي با جماعت کوي په دې کې یو پاره سبق وایي د قران بیا چې کله د دین فارغ شي نو بیا رستو ام په دې رمضان کې چې کله د پښمنی وخت شي نو په هغه ټیم کې بیا یو سړی یو سو رکعات عبادت کی عام طور باندې نبی له صلوات و سلام نه د شپې په اخرنۍ حصہ کې اتر رکعات مون ثابت ته نو په هغه ټیم کې هغه عبادتو کی دغه تهجد دی قیام اللیل دی نو دوانه عبادت هغه جمع کړل او په حدیث کې دی دوانو ته اشاره شوی ده چې دا ځان لزان لا ځان لزان لا عبادت دی د امام بخاری په نسبانم دا دوانه ځان لا مستقل عبادت دی داغه وجه دا ده بعض خلک په هره مسئله کی یره بخاری دا وایی او امام بخاری د هغه دا مسلک دی امام بخاری داسی ویلی دی لیکن چه کله یو خبره د امام بخاری د هغه د مرزی نه خلافی نو بیا نه بخاری او نه مسلمی امام بخاری د دینه مخ کی ځان له یو باب تړلیو باب التهجد باللیل تهجد باللیل او پای کی فضل قیام اللیل د قیام اللیل داغه مستقل باب هغه په کتاب الصلات کی د صلات په احکامو کی هغه راوړیو حدیث نمبر 1120 نا د تهجد هغه روایت هغه ذکر کړیو نو امام بخاری چې هغه باب ځان له مستقل په کتاب الصلات کې ذکر کړی دی اشاره دی خبره ته چې ټول کال کوم منځ او کوم عبادت کیږي نو هغه تهجد دی چې د کال یو لس میاشتې خو کیږي کیږي په رمضان کې هم د شپې په اخرنۍ حصہ کې قیام الليل هغه کیږي تهجد هغه کیږي دلته په کتاب الصوم کې دا باب راوړو کتاب صلات التراویح په دې کې اشاره دی ته چې کوم د تراو د منځ دی نو دا د رمضان د میاشتې سره خاص دی امام بخاری ځان لا دا مستقل ذکر کړی دی چې تهجد ځان له عبادت ته او تراویح دا ځان له عبادت ته رد دی په غیر مقلدین باندې چې غیر مقلدین دا دواړه یو عبادت غني عجیب خبره ده هغه عبادت چې د کال یو لسمیاشتې هغه ته تهجد وای بلکې یو لسمیاشتې دی متتراوی نه وای یو لسمیاشتې او ته تهجد وای او د شپې په اخرنۍ حصہ کې د کولو قائل دي خو چې د رمضان میا شروع شي نو بیا د شپې په اولنۍ حصہ کې کوي او بل دا چې بیا هغه ته تراویح وای نو ان خپل خبره دا غي یو نه دا او په خپل خبره کې او هیڅ دلیل سره نشتا هیڅ دلیل هغه سره نشتا نو باز په کې دا سوال کوي چې توې تراویح او تهجد دا یو شی دی امام بخاری د تراو په باب کې د عائشې رضی الله تعالی عنها روایت یې ولې ذکر کړی دی؟ ځکه دې باب کې به اخرنی روایت دا راشي چې ام المؤمنین عائشې هغې روایت دی چې نبی علیه الصلاة والسلام به اته رکعته مونځ کو په رمضان او په غیر رمضان کې الفاظ په دې باندې دلالت کوي نو امام بخاری دا روایت د دې وجې نه راوړی دی چې ترا د تهجد چې دی نو دا به په رمضان کې هم کیږي او دا به د تراونه یعنی ځان له الګ او ځان له مستقل عبادت د دی وجنه د عائشین د پیغمبر د کور د منځ ته پوس شوی دی چې هغه انفرادي منځ دی او هر چې د تراو عبادت ته نو دا خو د جماعت سره کیږي د شپې په اولنۍ حصہ کې کیږي او بل دا چې دا پکار دا د چې سړی مختصر منځ کوي چې بیا د شپې دا غ عبادت نه بنده په پاتې کیږي نه علامه ابن تیمیه په مجموع الفتاوی کې هغه سو ځای ذکر کړی دي چې د نبی له صلوات و سلام نه د تراو په باب کې یو منقول عدد هغه نقل نه دی ها د پیغمبر نه دا په جماعت سره ثابت ته دریش پی هغه کړی دي په دې باب کې به دا روایت راشي دریش پی نبی له صلوات و سلام دا مونږ کړی دی او په سلورو مشپا نه دی راوته سره د دې نه چې د صحابه کرامو دا حالت داغه نه پټ نه وو چې صحابه په انتظار دي سار چې روته نو هغه ته ویل چې تاسو دا حالت زمانه سره مخفي نه وو خو لیکن د دې وجنا رونه وتم چې په تاسو باندې فرض نشي او بیا د ادا کولو نه عاجز یې لکه نن چې څنګه ډیر خلک عاجز شوي دي څوک يو څه وي د تراو هغه مقام ټیک ته که نفلی عبادت هم دی لیکن د الله پیغمبر په دی باندې اهتمام کړی دی او د دې خبري د الله پیغمبر یو خواهش اظهار کړی دی چې زماړه غواړي چې زه د عبادت دا مستقل وکم او د د دې وجې نه د سنت مؤکده د پاره صرف دومره قدر هم کافی ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ویلی چې دا ډیر خوندور عبادت ته او کچر تا د دې د فرض کېدو خطر نه وي نو ما به دا عبادت تاسو ته تا مستقل کړي وي نو د سنت مؤکده شرط دا دی هر غ عمل چې نبی له صلوات والسلام پاغي استمرار او پاغي دوام کی لیکن د الله پیغمبر په دې باندې دوام خو کړی نه دی خو البته د خپل خواهش اظهار هغه کړی دی بعد کې صحابه کرامو هغه د الله د پیغمبر اوم دغه خواهش احترام کړی دی او نن په امت کې په جمی امت کې دا شی دا جاری دی لیکن نن باز خلک یره دا یو نفلی عبادت ته نفل هر هغه شی چې د فرضو نه هغه سوا وي په هغې د نفلو اطلاق کیږي خو لیکن داسې نفلی عبادت چې بندې بلکل داغې هغه مقام او داغې هغه حیثیت ختمي لکه په دې دور کې غامیدی هغه دا کار کوي لګیا دی او دا اوس یو مفتیو هغه به دا بدبخت به دا کار کوو اوس دا الله خو الله تلې دی نو دا سنه د پکار نو پدې کې عادت منقول نه دی کوم روایتو کې چې د نبی له صلوات والسلام نه په مرفوع روایتو کې د شلو رکاتو ذکر راغلي دي نو هغه روایت هغه ضعیف دی هغه کمزورې دی متفق دي او د دې عبادت د دین سو کې انکار نه کوي باب فضل من قام رمضان فضیلت د قیام رمضان فضیلت دا هغه چا چې هغه قیام رمضان وک تراوی چا وکړي نو داغه د پاره غورواله او په دې کې غورواله ذکر دی غفر له ما تقدم من ذنبه چې د ته الله غ مخکینی ټول ګناهونه غو تماف کی نو د دین بل غټ فضیلت هغه څه شه دی حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة ها ان ابا هريره رضی الله عنه قال چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول لرمضان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما واورید چې هغه د رمضان په باره کې ویلي من قامه ایمانا واحتسابا چا چی د قیام رمضان وک من قامه چا چی قیام رمضان وک پر رمضان کی قیام وک منځ وک ایمانا د عمل د قبولیت د پاره بنیادی شرط ایمانا ایمان دی او دویم دا واحتسابا او د الله د رضا د پاره دی وکي احتسابا د الله نه د اجر په نیت باندې دی وکي ایمان واحتساب دا نه چې د روزه به د لوټ مار میاشتا او په دې کې قاریانو ای په کې لوټ مار جوړ کړي د دې وجه نه په دې د ټولو اتفاق دی کم چې دا د اجرت علی الطاعات قائل دي په دې باندې د ټولو اتفاق دی واحتسابا او د اجر په نیت باندې د قیام رمضان یو ک غفر له ما تقدم من ذنبه لیکن نن افسوس دا دی چې د رمضان د عبادت نه پورا یو قیام رمضان نه د تراونه پورا یو غب جوړ شوی دی هر هغه مونږ چې پاغي باندې الله ټول ګناهونه هغه بخل هغه په معاف کول نو نن په رمضان کې د منځ او په رمضان کې د قران چې سوره به حرمتي کیږي نو الله دې رحم وکي د غفر له ما تقدم من ذنبه د دې خوړو لاغه امکان نشتا دا غي وجه دا ده چې د قران او د منځ به حرمتي کیږي په کم شکل باندې چې دا خلک دا منځ کوي او په دې کې د ټولو نه لوی کردار په دې ګناه کې هغه د مولا دی ځکه مولیان په دې وخت کې ترغیب ورکوي چې موږ به درې پاري وایو موږ به سلور پاري وایو موږ به پنځه پاري وایو نو د دغه سلورو پارو د وجې د دریو پارو د وجې د دوو پارو د وجې بس پدې کې یو مقابله شروع وي مقابله شروع وي او د هغې د وجې نه دا, دا نور مفاسد دا پیدا کیږي په کار دا و چې په هر جماعت کې یو پارا هغه ویل کېده نو دا به نه وه د خلکو سوچونه هغه خراب کړل بس هر یو سړی په پینځو شپو کې هغه د ختم نوزګار شي او بیا نور رمضان هغه هم داسې ګرځي په دې کې کردار چا ادا ک په دې کې مولا کردار ادا ک دارنګي بیا چې کومې هغه لنډې تراوی هغه کیږي ځکه ختم خو یې کړی دی نو بیا چې هغه لنډې تراوی هغه په کم شکل باندې کیږي نو خلک هغه نږدې جماعت پریدي او هغه لرې کافر مولا پسې ځي ویره دی په شلو منټو کې هر سره غونډي دا سه دا د یو فساد د وجنه دا دومره مفاسد هغه پیدا شو تراویح هغه وکړي ایمانا ایمان حالت کې واحتسابا او د الله نه د اجر په نیت باندې غفر له ما تقدم من ذنبه الله بدتا د د مخکینی ټول ګناهونه هغه بو توبخي قال ابن شهاب ابن شهاب زهري وی فتوفی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پیغمبر وفات شو والناس علی ذالک او خلق اومده غرنګیو خلق اومده رنګیو څه مطلب یعنی نبی علیہ السلام په دور کې درې شپې دا عبادت دا وشو نو خلق بیا لګیدل نو هر سړی به په جمعات کې یا داسې دو درې کسان به یوځې منځ به کو چا به ځان لکو خلک هم په دې حالت کې وو څه جماعت نه وو څه اجتماع نه وه هر سړي به ځان له ځان له انفرادي طور باندې دا عبادت کو ثم کان الامر علی ذالک او بیا دا خبره هم دارنګې وه په خلافت د ابوبکر کې ځکه چې وخت ډیر مختصر دی او حضرت ابوبکر صدیق په ډېرو محاذونو باندې هغه مصروفه دی، مانعین د زکات، مرتدین، د هغوی خلاف جهاد او منافقانو سر را اوچت کړ، نو دې وجې نه حضرت ابوبکر صدیق په دغه په باندې دوه کاله کې د خپل خلافت هغه دې معاملاتو ته نه دی جوړ شوی، وصدرا من خلافة عمر رضی الله عنهما او د عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت چې کوم هغه ابتدايي وخت دی، صدرا، بلکل هغه ابتدایي وخت پای کې معامله هم داسې وه خو چې کله روم او ایران دا لوی لوی مملکتونه د حضرت عمر په دور کې هغه فتح شو او هغه خطرات امت مسلمه ته خطرات عالم اسلام ته هغه کم شو هغه ختم شو نو عمر رضی الله تعالی عنہ بیا د مسلمانانو چې کوم نظم دی او جماعت دی نو داغي د پاره اقدامات او غستو ته بیا جوړ شو نو یو داغه اقداماتونه عمر رضی الله تعالی عنہ مسلمانانی د یو قاری په په امامت کی هغه را جمع کړی دی چه د مسلمانانو منځ کی اتفاق او اتحاد وی او د مسلمانانو یو اجتماع هغه قائموی وعن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عبد الرحمن ابن عبد القاريه عن القاريه دا بداسي ویل کیږي چې عن عبد الرحمن ابن عبد نو په دې زبانه خبره ختم شوه نو به القاری دا بزان لدا بد سي نه ویل کیږي چې عن عبد الرحمن ابن عبد القاری عبد القاری نه دی ایت مضاف نه دی خ انه قال اغوی خرجت مع عمر ابن الخطاب رضی الله عنه ليله في رمضان الى المسجد زه د عمر رضی الله تعالی عنہ سره یو شپه په رمضان کې جمعات طرف ته وته ما نو فاذا الناس دا اوس غوجه ذکر کوي چې حضرت عمر څنګه او هغه سو وجوا چې دا په یو قاری باندې دا ټول خلق دای راجم کړل فاذا الناس اوزاع متفرقون نو ناسا په خلق یې ولیدل چې هغه ډلې وی اوزاع ډلې وی متفرقون ګډې وډې دې ځکه دوه درې کسان لګیا دي اغي مونږ کوي بل ځکه سلور پنځه کسان لګیا دي او په یو جماعت کې مختلفې ډلې هغه جوړې شوې دي یصلی الرجل لنفسه مخکې به ان شاء الله پدې کې دا ذکر شي چې حضرت عمر په یو امام باندې هغه راجم کړل زکه مشر خلیفہ هغه هر هغه اقدام کوي چې هغه باندې داغه جماعت داغه مامورین هغه پر راجم کیږي او هغه پر غونډيږي دا د یو بیخوند مشر او د یو بیخوند د ملک د مشر داغه دا داغه نخي او داغه صفتی چې هغه خپل قوم هغه راغونډولې نشي او دا د یو لیډر د یو مشر داغه صلاحیت وی چې هغه خپل هغه ګډ وډ قوم هغه راجمه کی او هغه یو ځای ته هغه ورسي نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا غي د پاره اقدامات کړی دي نن د مسلمانانو په یو پرویت هلال باندې د ټولي دنیا مسلمانان هغه نه یو ځای کیږي سوره د افسوس خبره ده او سمره د اسلام یعنی غیر ارادی طور باندې یا ارادی طور باندې یا غیر ارادی طور باندې اسلام ته یو نقصان رسي دغه وجه صدا ځکه عام خلک نور چې کوم غیر دین دي ناغه چې ګوري چې دوی صرف په یو وړه خبره باندې د اتفاق نشتا نو دوی به د امت چې کومې لوی لوی مسلې دي نو دوی به پاغي باندې د اتفاق سره مظاهره وکي فاذا الناس اوزاع متفرقون نو ناسا په خلق هغه ډلې وی ګړې وړې یصلی الرجل لنفسه یو تن به مونږ کو ځان د پاره و یصلی الرجل او بل تن به مونږ کو نو فیصلی بصلاته الرهت نو هغه پسې یې داسې یو وړه ډله هغوی ته یې لمونځ کاوه. فقال عمر نو عمر رضی الله تعالی عنه وفرمایل، انی ارا زما دا رای ده او زه دا وینم، زه دا ګورم، لو جمعت هؤلاء علی قارئ واحد که چېرته زه دا مختلفې ډلې او دا مختلف خلک دا په یو قاري باندې راجمع کړم لکان امثل نو دا به ډېره بهتره وي. نو د دې به خلک مثال ورکي او واقعي ثم عزم او بیا اراده کلک کړه نو فجمعهم علی ابی ابن کعب نو دای په ابی ابن کعب باندې دای را جمع کړل او دای را غون کړل ثم خرجت معه ليله اخرى اوس په دې روایت کې دانشته چې عمر رضی الله تعالی عنہ دا به په نورو روایتو کې هغه شته په نورو روایتو کې شته چې عمر رضی الله تعالی عنہ او بیا په دې کې دوه قسمه روایت راځي د دې وجنه ته چې کله دا روایت ګوري او محدثین هغه ګوري نو محدثین وایي چې عمر رضی الله تعالی عنہ اول د قاریانو ته د یوولس رکعته ددې حکم هغه ته ورکه چې تاسو دې ته یوولس رکعته هغه پړاوي لیکن بیا هغه یوولس رکعته چونکې رکعتونه کم او سبق په زیات ویل کېده او په دمه دمه او په قلار قلار ویل کېده نو دغه خلکو ته داغي ادایګي هغه ګرانه وا نو عمر رضی الله تعالی عنہ ویلي چې تاسو دیتا شل رکعات هغه پړاوي دا اصل کې په هغه روایتو کې تطبیق کړي چې د عمر رضی الله تعالی عنہ نه کوم روایت هغه راغلي دي نو په بازو کې یو لس راغلي دي او بیا هغه روایت رکعاتونه هغه زیات شو او سبق پای کې کم شو نو دا هغه روایت منس کې جمع راوستي ده او بیا هم دغه محدثین وی چې اوس عمل په امت کي په دغه شلو باندي را روان دی يعني هغي هغه روايات هم چي په کومو رواياتو کي حضرت عمر ته د يوولسو نسبت شوی دی سره د دې نه چي فتح الباري کي ابن حجر د حضرت عمر ته چي کوم روايات هغه منصوب شوی دی د يوولس رکاتو نو پای کي دومره استراب دی چې یو ځای کې ما به په دې فیسبوک باندې یو پوسټ ما ورکړیو د د ابو حنیفه په نوم باندې منګه یو پیج هغه جوړ کړیو ځکه وجه دا ده یو وخت کې زمنګا سملګریو چې غیر مقلدین اغي پسې شویو او اغه ملګری اغه زمنګا داغي ذهني خرابو او داغي ذهني آلوده کو نبي ازو لګیدم ما ځان له یو مستقل پیج د ابو حنیفه په نوم باندې هغه جوړ ک او پای باندې ما په هغه وخت کې د تقلید په عنوان باندې کافی پوسټونه هغه ما کړی دي دارنګي یو پای کې دا وا یو ځکه ما پوسټ کړیو چې استراب اهل الحدیث من الاستراب فی الحدیث د د اهل حدیثو استراب د څه د وجه نه ځکه په حدیث کې استراب دی نو دا د یو لس رکعاته والے چې کوم دا روایت ته نو دا می ذکر کړی دی چې په دې کې حضرت عمر نه چې دا کم روایت منقول دي نو په دې کې دومره استراب دی چې کله غ راوی داسې وی کله داسې وی کله داسې وی او په حدیث باندې د عمل کولو نه یو مانع هغه د هغې مسترب کیدل دي د هغې هغه استراب دی او دا ټول استراب په فتح الباری کې ابن حجر هغه ذکر کړی دی مولانا خان بادشاه په دې حواله سره بهترین کتابونه هغه لیکلي دي یو سړی که په دې عنوان باندې مستقل په دې موضوع باندې دلائل کتل غواړي نو اول دی القول المبین فی اثبات التراویح العشرین دا دی اول وګوري بیا که مثلا څه شبهات او څه شکوک هغه پاتې شي نو بیا داغه دو جلد کتاب دی مستقل هغه په دغه اعتراضاتو چې کوم داغه په کتاب باندې مخې تراغلیو البرهان الصحیح البرهان الصحیح په نوم باندې فی عدد رکعات التراویح نو بهترین دو جلدونه دا غلی کړي دا غینه علاوه په نورو کتابونو کې هم ذکر شته خو د تراو په عنوان باندې به صرف داغه لومبه دا یو کتاب القول المبین او بیا ورپسې باغې نه بعد دا دو نور جلدونه جلد اول او جلد ثانی چې بنده دا وګوري نو دا کافی دي مړ دی وفات دی الله دی وبخي ثم خرجت معه ليله اخرى او بیا د عبد الرحمن ابن عبد وی چې بیا زره وتم د عمر رضی الله تعالی عنہ سره په بل شپه والناس يصلون بصلاه قارئهم او خلقو اغي منس کو د د خپل قاری پسې یعنی د ابی ابن کعب پسې بس د یو امام پسې لګیاو نو قال عمر عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل نعم البدعه هذه بعض روایتو کې نعمت البدعه هذه راضی نعم البدعه هذه یعنی سخ کله اظهار د دې عمل شو یعنی هغه عمل چې د الله د پیغمبر نه نقلو ځکه په دې بدعت باندې د بدعت شرعي بدعت شرعي خو کل بدعت زلاله خو گمراهي ده نو عمر رضی الله تعالی نو څنګه دې ته بدعت وای اصل کې بدعت په معنا هغه لغوي باندې چې د الله د پیغمبر داغه پری خودي شوی عمل سخ کوله اظهار شو سخ کوله اظهار شو ځکه بدعت په لغت کې راخکاره کولو ته وی بدعت په لغت کې اظهار ته وی یعنی دا الله پیغمبر دی او عارض د وجنا اگر چی دریش پی دا منز اغه کړي دي نو جماعت هم ثابت ته د دې منز د دې کولم ته ثابت دي نو په دې اعتبار بدعت نشو ځکه چې د الله د پیغمبر نه ثابت ته ها د یو عارض د وجنه ورنه د الله پیغمبر به په دوام کړي وي خو د یو عارض د وجنه چې فرض نشي اغي پر خو دیو حضرت عمر د عمره پر خو دی شوی عمل داغه اظهار وک او د یو امام د یو قاری د غشاتا نعم البدعه هذه کم خلق چې د دینه د بدعت غ تقسیم ثابتې چې دا بدعت حسنه دی او دا بدعت سیئه دی نو مکتوبات کی حضرت مجدد الفسانی هغه وی چې دا ځان له یو بدعت ته چې خلکو بدعت شرعی هغه تقسیم کړي دي په بدعت حسنه کې او په بدعت سیئه کې ځکه په په شرعي بدعت کی حسنه نشتا بلکې هغه خو کلو په سور د موجبی کلی هغه داخل شوی دی کل بدعت زلاله اوس کم سړی چې هغه د پیغمبر د خبرې نقیس کوي نو هغه وی چې نه هغه یعنی سالبه جزئیه داغه مقابل کې راوړي چې بعض البدعه ليس بضلاله بعض بدعات هغه گمراهی نه ده حالانکه پیغمبر خو وی چې کلو هر بدعت هغه گمراهی ده په دې ځکه دا د بدعت چې کوم د حسنه او سیئه تقسیم دی دا په لغت کې دی دا خ اظهار دی د عمل او دا بد اظهار د دی او عمل نعم البدعه هذه یعنی سو خکل اظهار دی د دی عمل د الله پیغمبر پر خو دی او منګه هغه عمل دوباره هغه ظاهر ک او د الله د پیغمبر هغه خواهشیم پوره ک چې هغه ویل چې زما دا غواړي چې دا همیشه سړی وکي نو د نبی ځکه دواړه په التی التی ځان له ځان له جملو سره ذکر دی والتی ینامون عنها حضرت عمر فرمایل او هغه مونږ چې دا خلک تی اود پاتې کیږي یعنی تهجد قیام الليل خ افضلو هغه ډیر غوره مونږ دی حضرت عمر وی چې کم منځ دا خلق کوي د شپې په اولنۍ حصہ کې او بیا رستو دا غبل منځ نه غافل پاتې کیږي حالانکه هغه غوره عمل دی حضرت عمر د تهجد او هغه عمل تم ترغیب ور کوي یعنی یرید آخر الليل د ولتی ینامون عنها افضل د دین مراد څه دی یرید آخر الليل یعنی هغه د اخر د شپې منځ هغه مراد دی چې هغه ته تهجد وی قیام الليل وی د دې وجنه دا د د تراو دا منځ په دې کې ختم دا مختصر منځ په کار دی یعنی دی یو پاره نه زیات هغه ویل نه دی په کار دا غي وجه صدا اوس کته دی یو پاره نه زیات دو پاره درې پاره او به چې بعضی خلک 15 15 او شپک شپک پاره وي نو د دې عمل د وجنه هغه چې کوم افضل عبادت ته هغه د خلکو نه پاتې شه ځکه خلک به صرف په دې اکتفا وکي او بیا دا غې نه خلکو د پاتې وي زیات نه زیات پښمنی تر اپاسیږي او خوراک سکاک کوي بل طرف ته د خلکو په نیت کې فساد راغی اوس چې هر کله یو سړی په 15 شپږ ورځو کې د مونږ نه فارغ شي بس هغه بیا په ټوله روزه کې د قیام رمضان او د تراو د غیړو له اهتمام نه کوي بل یو په تهجد پاتې شو بل د مونږ او د قران به حرمتی ده وکانه الناس یقومون اولا او خلق چې ونو هغه به صرف د پاولنې شپه کې یعنی په ابتدا کې د شپې په اولنې حصہ کې به خلکو قیام کو تراوی به کولی او به به تهجد نه کول حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نبی علیہ الصلوۃ والسلام منذ ک وذالک فی رمضان او دا پر رمضان کې واقعیا ده وحدثني يحيى بن بكير حدثنا اللي حدثنا الليث عن قيل عن ابن شهاب اخبرني عروه ان عائشه رضي الله عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليله من جوف الليل نبی علیہ الصلات والسلام رؤوت په نیمه شپه کې یو شپه رؤوت په نیمه شپه کې نو فصلى في المسجد په جمعات کې منځو کو وصلى دا اوس غدریش په منځ دی چې د الله پیغمبر کړي لیکن په دې کې عدد منقول نه دی نو په جمعات کې منځو کو وصلى رجال بصلاته او نور خلقم د الله د پیغمبر سره منځو کو یعنی جمع وکړه فاصبح الناس خلق سبا ک فتحدثوا نو خلکو د دې مونځ باره کې خبرې کولې چې سخ کولې عبادتو نو فاجتمع اکثر منهم نو بیا بل شپه اغي ډیر راجم شو د دینه نو فصلا بیا نبی علیہ السلام منځو ک فصلوا معه نو خلقم د الله د پیغمبر سره منځو ک په دوی مشپا فاصبح الناس نو خلق سبا ک فتحدثوا نو بیا خلق د دې منځ د خکلا خبرې کولې د خلکو نه یعنی خلک دومره زیات شو چې په جمعات کې نه راتلل حتی خرج لصلاه الصبح او خلکو ټوخي مخي او داسې زونه کول لیکن د الله پیغمبر رونه وته تر دې چې روته د سحر د منځ د پاره فلما قضى الفجر هر کله چې د سبا منځ د فجر منځ هغه ادا ک نو خلکو ته متوجه شو او تشهودی ویلی ثم قال بیا ویل اما بعد فانه لم يخف علي مكانكم په ما باندې تاسو حالت هغه په ما پټ نو یعنی دا سه نه د چې ګنې زو دوما ما د عبادت د شپې په کور کې کړې دي او تاسو حالت زمانہ پټ نو ولکنی خشیت ان تفرض علیکم لیکن زه یریدم چې دا په تاسو باندې فرض کړی شي فتعجزوا عنها تاسو بداغه د ادایګې نه عاجز شي لکه نن چې تی غامدی او دا خلک تی عاجز شوی دي نو دی وجه ناغي د نور خلک مغاړی فتوفی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د الله پیغمبر هغه وفات شو او دا معامله هم دغه صفات شوه یعنی بیا هم دغه درې شپو نه بعد بیا مزید په جماعت باندې دا ادا نشوي او دا معامله هم دغه صفات شوه بیا حضرت عمر رستو دا خلک را جمع کړي دي حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن سعید المقبوری عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن انه سأل عائشه رضی الله عنها اوس په دې کې امام بخاري هغه د تهجد والا روایت هم راوړی دی مس مقصد دا دی چې په په رمضان کې بم تهجد هغه کیږي او ابو سلمہ ابن عبد الرحمن چې د ام المؤمنین عائشه نه تپوس کړي دی نو د دې مطلب دا چې دا د نبی له صلوات والسلام د کور منځ دی د دې وجنا د ام المؤمنین نه کوي اوس یو سړی د دینه اومدغه د تراوو غموز جوړی نو په کار دا چې بیا دا روایت د نورو صحابه کرامو نه نقل وی خو د تهجد دا روایت یا د ام المؤمنین عائشه نه نقل دی او یا د نورو امهات المؤمنین نه نقل دی او یا د ابن عباس نه نقل دی ځکه ابن عباس وړو کې ماشومو نو هغه براته او د الله د پیغمبر سره او د خپل ترور کره د میمونی کره باغه شپه کوله نو هغه به د الله د پیغمبر غ عبادت کینې هم د کور بندو نو د عائشه رضی الله تعالی عنها نه تاسو کو کیف کانت صلات رسول الله صلی الله علیه وسلم فی رمضان اصل کې غیر مقلدین ته د دې سوال نه اشتباه لګیدلې ده چې دای د رمضان په باره کې نو په رمضان کې هغه ته پوس کړي دي د عائشه د بار عائشه نه ته پوس کړي چې د نبی علی سلام په رمضان کې د شپې د عبادت څه حال دی یعنی مطلب دا چې کې دې شي نبی علی سلام په رمضان کې د شپې غ عبادت هغه به ډیر کو لیکن عائشه ته په جواب کې وایي خا سوال داو چې کیف کان صلات رسول الله فی رمضان دا الله د پیغمبر مونږ په رمضان کې څنګه وو نو عائشه ته وی چې ما کان یزيد فی رمضان د دې جواب نه پته لګي چې د سائل ته پوس هغه داو چې د الله پیغمبر په رمضان کې چونکه په هر یو سیس کې زیادت راځي نو د شپې په عبادت کې هم د پیغمبر ډیرواله راځي د دې وجنه عائشه ته وی چې نه به زیاتو نبی له صلوات والسلام په رمضان کې او نه په غیر رمضان کې علا 11 رکعتا په یو لس رکعاتو باندې غالبا ځکه نور روایتو کې دیار لسم راغلي دي غالبا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام منځ به یو لس رکعاتو اتر رکعات تهجد او درې رکعات وتر یصلی اربعا سلو رکعات منځ به وک فلا تسأل عن حسنهن وطولهن او بیا ته پوس مکه و دا غسلور رکعاتو دغه د خایست او دغه د وګدوالی بارکی بیا د نورو روایاتو په بنیاد باندې په یصلی اربعن کې دوه احتمال دي یا دا چې سلور وانا دای په یو سلام سره کول او یا دا احتمال دی چې دا دویم احتمال زیات غالب دی چې نبی علی سلام اول به دوه رکعاته وکړل سلام به وګرځاو ځکه چې نورو روایتو کې راځي صلات الليل مثنا مثنا دا دو دو رکعات منځ دی او بیا به دو رکعات منځ کو نو چونکه منځ کې به نبی له سلام دمه وکړه نو عائشی هغه سلوري یو حساب کړی دي او د دمه نه بعد هغه سلوري بیا نور حساب کړی دي اگر چې کړي دو دو دي ته پوس مکه و داغه د خایس او داغه د وګدوالي بار کی یعنی دای خو وګد کړي دي خو لیکن د تراو منز اغه ډیر وګد نه دی پکار ثم یصلی اربعا او بیا به سلور کړل دو دو یا سلور په یو ځل ته پوس مکه و داغه د خایس او داغه د وګدوالي بار کی ثم یصلی ثلاثا وير درې رکعات وتر دا کم ځای کړي ته بس موږ څه ووایو چې ته اوس بخاري دې نه دی ویلی ثم یصلي ثلاثا ها البته به دا درې رکعاته وتر دا بیا په روایتو کې په دریو طریقو باندې نقل دي او درې وانه طریقو سره جایز دي یو دا چې څنګه لکه د مغرب منځ دا ادا کیږي د مغرب منځ هغه ادا کیږي چې اول یعنی په دوو قاعدو سره په یو سلام سره او په دوو قاعدو سره او په اخر کې دعای قنوت به ویل شي یو دغه دویمه طریقه غدا د کم چې عام طور باندې په عربو کې کیږي هغه دا چې په دوو سلامونو سره درې رکعات وتر په اولنې قاعده باندې سلام وګرځي او بیا دا یو رکعات د دې لپاره ځان له الله اکبر کی درې رکعات وشو لیکن په دوو سلامونو به تسلیمتین دا مخکې دا روایت تیر شوی او دریمه طریقه غدا ده چې په یو قاعده سره نه په منځ کې دا قاعده لومبني اولونه کی بلکې ای کوم نیغ را پاسی او درې رکعات وی تروشی لیکن په یو قاعده او په یو سلام سره دا درې وانه طریقې دا جایز دي ثم يصلي ثلاثا او بیا درې رکعات منځو کو فقلت یا رسول الله نو ما ته پوسوک عائشه وې د اې د الله پیغمبره اتنام قبل ان توترا چې ایا تاسو د وترو د ادا کیدو نه مخکې اوده شئ؟ یعنې مطلب دا چې د ماسخوتن سره دا وتر تاسو ونه کئ درې رکعته او د دې نه مخکې اوده شئ؟ نو نبی علیہ السلام عائشه ته وی چې ان عینی تنامانی زما سترګي ود کیږي لیکن زما زړه هغه نو ود کیږي مطلب دا چې الله مال توفیق راکې او زه تهجد تر پاسم نو دا وی تر ما تهجد ته پریخي